بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان ده او بخښونکی دی سأل سائل بعذاب واسع غفتون کی عذاب او هغه عذاب چې هرو مرو واقع کې دن کې دی للكافرين ليس له دافع د کافرانو لپاره دی هیڅ څوک دغه مخنیونکی نشته من الله ذی المعارج دغه خدای جل جلاله له لوري دی چې د خاتلو د زینو ترڅن دی نو اے پیغمبره صبر وکړه غره صبر انهم يرونه بعيدا دوی هغه لري انګيري ونراه قريبا او موږ نږدې وینو يوم تكون السماء كالمهر وصاحبته وأخيه خپل مېرمن خپل ورور وفصيلته التي تؤويه خپل ډېره نږدې کورنۍ چې هغه ته پناه ورکوونکې وه هیڅ کله نه هغه به د لمبه شوي اور شغلې وي نزاعة للشوى چې وخه او پوستکی به وریتوي تدعو من ادبر وتولى په چیغو چیغو به هر هغه څوک ځان ته راغواړي چې هغه له حق نه مخ اړولی او شای ګرځولی